معنی چې کوي دا لوی شان والا الکتاب پورا کتاب مرجان زکوي چې مبتدا او خبر دواړه معرفي دي نو د قرآن په مقابله کې نور اسماني کتابونه نور کتابونه خو څه کوي خو اسماني کتابونه هم هي دا ناسخ دا غیره دا لویشان والا پورا کتاب دی برتانی بابا جی او دا د قحط کالو قحط دا مانا طلبا ډیرو جمعه کیو هغه وخت کې جمعاتونو کې بروازي وي وګي به پکې ډيري وي نو ماته وی خوله دې صحیح ده خو هغه به اجرا کوله درې څلور کرښې ترکیب آتو ته اشاره ده چې که په سوري عمل کوي او که په وقف عمل کوي نو دلته موږ په دې ترکیب په لارې باندې وقف وکړو فيه خبر مقدم او هدى للمتقين مبتدا مؤخره خبر مقدم سره د مبتدا نه صغرا خبر ثانی د ذالک الكتاب لارۍ به خبرې اول شو او فيه هدل للمتقين دای خبرې ثاني شو شیخ تشاپور رحمه الله به فرمایل چې ما دلته لیکلي دي چې فيه خبر مقدم او هدل للمتقين مفتدا مؤخرا مبتدا سر د خبر نه صغرا خبر خبر ثانی ځکه اول لارېب دی نو چارباغ شیخ صاحب مولانا عبد الله حفظه الله هغه د دې تعریب کړ دې په عربی لیکلې دې نو هغه شیخ رحمه الله تا خط راولېږه چې په دې صغرا کبرا زه نه پوهېږم چې دا څنګه صغرا او کبرا شو نو شیخ رحمه الله ورته وی چې دا صغرا کبرا د منطقيانو نه دي بلکې دا صغرا کبرا د نوحاتو دي خبر چې جمله واقع شي نو نو ته صغرا وي او دی مجموعي ته کبرا وي ځکه جمله لوی شي نو ذالک الكتاب مبتدا شو لارې به خبري اول شو فيه هدی للمتقین دا خبر ثانی او دا صغرا او مجموعه کبرا شو یو خبر دا واوري چې ذالک الكتاب لا ریب لا ریب خبر د ذالک الكتاب شو نو ذالک الكتاب موضوع شو لاره به محمول شو فنون چې سړی وای د دې د پاره وای چې داغي مقصد ته سړی ځان ورسي قران حدیث پیزده کی لور دې جوړ کړې دې سریبي پینا امسا دی جوړ کړی د ګرځای نه دو چیز د لری نه خخ کاری امسا او چشمه لیکن د ستړو سره ټال امسا د عارض د لاس سړی ګرځي چشمه شیخ شاپور راته وی چې چشمه نه رانه روکې شوی وی کور ته لاړم کمرې ته راغلم دو درې پی ناسا په چې ګورم چشمه بستر ګوري نو لارې به که ته وایې هذا چاته اشاره ده نو سورة بقره مدني سورت دی ستاسي شپږ اتیا سورتونه د دې نه مخکې راغلي دي هذا ذلك الكتاب دا خبر د پاره د مبتدا محذوفه فرادا ترکیب کړی دی مشهور دا ده چې د پوستینونو او غیره خرڅول د سرمونو کار به کول شیخ تپنتر رحمه الله به فرمایي چې د قطع د کلام باری تعالی د نبی علیہ السلام سره وعده کړی و چې زه یو کتاب در کوم او به وای نشي روانولې زړیږي بنا هر کال چې قران تکینی نو په نوې جذبه ان الله وعد نبيه ان ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء ولا يخلق عن کردادي نحو مل دې دو درې کاله پړاو کو زړه به دې ستړي شي نو چې قران راغی شروع شو وی هاذا ذالک الكتاب پنځم ترکیب دا سلور جملې کا الف لام میم ځان له جمله خبر د مبتدا محذوفی یا دا مبتدا کا خبر محذوف ذالک الكتاب ځان له مستقله جمله لا ريب فيه مستقله جمله هدی للمتقین مستقله جمله او غره ترکیب بداشی الف لام میم کې اعجاز د قران ته اشاره شوه معجز ولی دی زکه پورا دی پورا ولی دی زکه بشک دی بشک ولی دی زکه کامل خونه او هدایت ته د پاره د متقینانو بېشکه ولې دی ځکه هدایت دی د پاره د متقیانو وکل من الثانی متفرعون الاول نو د پاره هدایت ولې دی ځکه بېشکه دی بشک ولی دی زکه کامل دی کامل ولی دی زکه معجز دی نو څلور جملې شوي او ذالک الكتاب لا ریب فیه تمهید مع ترغیب او په دې ترغیب کې د قران درې صفات کمال مبتدا او خبر معرفه یو آیات نیم کې به موږ تمرین کوو نور به بیا موږ ویو خو لکه تسریب نه کوو نو ذالک الكتاب دویم آیات شروع شو هر آیات کې پنځه خبرې موږ ویلې وی عنوان د آیات تمهید مع الترغیب خلاصا لن مطلب پندای شیخ په دغه نه تعبیر کو په دې سره چې حاصل یې نکلا او ګران قران کې دا دی حاصل د مزو دریم حل د مشکلاتو او پنځم د دې معنی رابطه حسی لفظی ذالک الكتاب د الف لام میم مبتدا کا او دای خبر معنوی ربط الف لام میم اشاره اعجاز تا دا دلیل د اعجاز دی معجز ولی دی زکا کامل دی بشک دی کامل هدایت دی وبالجمله الف لام میم کی اعجاز د قران ته اشاره وا نو ذالک الكتاب لا ریب فیه کی وجوه الاعجاز دی وجوه ثلاثه عنوان ماوی اسان شو ترغیب الى الكتاب الى القرآن خلاصه صفات ثلاثه معنا منګه کړی ده حل د مشکلاتو کې موږ روان یو څه ترکیب وکړو هاوس دا خبره ده چې ذالکا اسم اشاره دا مشار الیه غواړي دویم ذالک اشاره بعید تکیږي دلته خو الف لام میم نږدې دی جواب ما مرجان کې یو کړو بعدی رتبی ذالک اسم اشاره د مشار الیه دق الف لام میم هغه وحی ته اشاره ده چې اندقه صورت کې راغلی ده کتوئے په ذالکه سره اشاره کیږي مخصوص مشهد بالبصر ته نو موږ یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښکاریده لیکن راجح خبره دا ده چې په هذاک اسم اشاره کې دا لازمي نه ده چې مشار الیه به محسوس مشهد بالبصری سوره ست صاد کې هاذا ذکرن ذکر محسوس نه دی وفد عبد القیس د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه لچ کراغه امرنا بامر فصل چټپټي خبر راتاو کا زیات نشورات لیکه فإن بیننا وبینک هذا الحي من مزاره مزار خالت حاضر نو شیخ ماهر د حدیثو لکه قاضی شمس الدین سے مولانا سرفراز خان سے اگر که بعضی مسائلو کې اختلاف ہو حتق د چانه دی پکار مشرانو ځان لشانی خیسته سړی خیسته خبره کوا او دا زمونږه کتابونه چې په کوم موضوع لیکلي دا غد علمیت دلالت کوي نو شیخ پورې می خبره کوله چه ما تقول فی حق هذا الرجل که ته محدثین توجیهات کوي لیکن شیخ به وی چه هذا الرجل مشارون لی خبره ده نوی دا حدیث بتمامه مسند دی امام احمد کې دی ما تقول فی حق هذا الرجل الذی بعث فیکم خلاص شو دویم مشارون له د ذالکا کوم صورتونه چې مخکې راغلي دي مېدا 87 نمبر صورت ته ذالکا پوخانی انبیاء علیهم السلام خبر ورکړو چې نبی آخر الزمان برازی مخبر به د انبیاء علیهم السلام ته اشاره ده کتاب بولا الله ورکی پینزم لوح محفوظ کی دا کتاب موجودو نو یو جواب کم شي چې تیر شي هغه جوهیر شي لری شي تیر شوی اشیاء ذالکا راجح خبر دادا چې دا بعد رتبی ته اشاره ده ښه لویوالی د مرتبه ته لنډه معنا دا چې ذالک همیشه د بعید فی المکان د پاره نه مستعملیږي د بعد مکانی کله د بعید د پاره کله د قریب د پاره ما زکوي چې ذالکا بعد رتبی نازل په منزله د بعد مکانی د بعد مسافتی داغی د پاره ذالکا وازا بعد رتبی کې مستعمل شو په طریقې د استعاری دا لوی شان والا پوره کتاب دی مبتدا او خبر معرفي حصر د جنس راغې په فت کې ذالک الكتاب لکه یو طالب العلم ویني قابل اليوم دا کم کوز دی نو تو امړه طالب دا دی ځوانوي سړی دا دی کامل سړی نو الکتابو کې کمال د اشاره کتاب ته اشاره ده دا لوی شان والا پورا کتاب کامل کتاب دی د کتاب ماده قران کریم کې 319 پیری ذکر ده په من سره په معنا د تقدیر سورت توبه اکاون کی نابغی شعر ویلی دی یبنت عمی کتاب الله اخرجنی ای تقدیر الله کله مونږ صرف ته تایید نمبر ویو د آیات آیات نه راړو د اختصار د پاره وخت کم دی نو سورت توبه 51 کې یو پنځوستم کې قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا تقدیر دویم په معنا د فرض صورت دریم تخصیص اعراف 156 سلورم لیکل بقره 79 پنځم لیک د فرشتو حمیم زخرف وم حکم او فیصله سورت تور اتم په معنی د مضبوطیا مضبوطول محکم کول د صحابه په صفت کې چې الله پاک فرمایي چې مضبوط کړی دی الله پاک په زړونو د دوی کې ایمان لرا کتبه یو لفظ د کتابون دی مخکې ماده ماده عبادت سورت نبا دیرشم سپارا او داغی یو کم دیرشم آیات کی اول الارحام بعضهم اولا بعض فی کتاب الله حکم د میراث نهم لیکل شوی خطا اول یه کتاب کریم سوره نمل کی چی رازی بلقیس وی یو کم درشم لسم رزق مقرره اعراف سینتیس لسم یو لسم د زنانه عدت لسمه معنا مؤلف او مجموعه کما فی هذه الايه مجد الدین البصائر کی لکی چې قرآن ته کتاب زکوي چې کتاب په معنا د مکتوبن سره جمع کېدل او قران کریم د باقی ادیانو خلاصه ده جميع العلم في القرآن لكن یا د دی وجن لما جمع فيه من القصص یا قصص والأوامر والنواهي والمواعظ او قران کې هر قسم علوم شته لکه پرون د سمت الدرر په حواله د غزالی قول سره د پوها پوروالی د شیخ ما پیش کړی لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی پدې کې وکل ما هو هذا شانه فهو معجز کبرا مکوی کا نو فالقرآن معجزون ذالک الكتاب اول صفت شو د قران ثبوتی صفت کمال د کتاب لا ریب فیه دویم صفت شو نو فهو کاملون نو نتیجه قرآن کامل لا ریب فی یا نتیجه کا د ذالک الكتاب یا داغی دلیل کا قرآن پوره کتاب ولی دی کامل ولی دی زکه پدی کی شک نشتا لا ریب فیه دلیل د ما قبل د پاره کا نتیجه کا لا ریب فیه هدل للمتقین دیزه کی یو ریب معنا صدا ریب او شک دی که فرق صده درم نفی د ریب کړی دا شریکین خو ریب کړی دی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی نه سلورم چې منطقيان خوشاله شي ریب نسبت مرکب ته کیږي فيه ضمیر کتاب تر مفرد دی ریب دا ماده قرآن کی پینتیس پیری دا لفظ دریب اٹھار پیری دی ابن الاسیر وی چی ریب وی شک تا سره د تهمت نه علامه علوسی وی چې اکثر په مطلق شک کې استعمالیږي کله حادثه لکه ریب المنون سورة تور حوادث ته زمانی دریب په معنا کې تنگواله پروت ته شک سره زړه تنګي لکه په حوادث سره تنگسیا راځي شک عام دی او ریب خاص دی شک په مقام د تردد کې احتمال د صحیح یو طرف ته نه شک د لری کولو د پاره دو طریقې دي یو تپوس کول سوره یونس 94 سلور نبی د زړی خطاب نبی علیہ السلام ته دی لیکن حرف د ان دلالت کوي دلالت نه کوي په وجود د شی باندې لکه نبی علیہ السلام می چې زما شک اړو شته دینا ذکا کئی تو پشک کی دائین چرا لگلی دے ما تا تا نو تپو سکدا کسان چلستوی کتاب پخاستا حق پرستو نو تپو سکا مشرکینو با اعتماد په خبرو د کتابیانو باندې کاو فسأل الذین خصوصا عبد الله ابن سلام نه دې ځکه هغه په مدینه کې مسلمان شوی دی صورت مکی دی دا خبره تسهیل کړی ده تسهیل د جلالین بالمقابل خط تفسیر دی یو کال شیخ رحمه الله را غوښتیو بند سروم یو نسخه شته ازاله د شک په تپوس دویم بیان کول د دغه سوره یونس کې قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني سورت ختمی کی نو په تعریف ختمی کی یوزه کی پدائی د خلق شکی په عقیده و ایماندار زما دا عقیده ده پاتې شو ریب نو ریب دا په بیان او په تپوس نه ختمیږي بلکې دا په تحدي ختمیږي لکه دلته اوس نږدې آیات کې براشي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله که تاسو په شک کې نو یو صورت پیش کړئ په شان د قران باندې فرق شک کی تساوی د طرفین وی حکم نه ریب مبالغه فی الشک مفزی الی الجدال سره د بدګمانۍ نه په مخاطب مضبوط شک ریب شک مقیده او ما وی چې قران هم دا فرق کړی دی چاته نسبت ته شک کړی دی د جګړې نه دی ویلي لکه یونس اسما پیش کړ کله په سوال کله په بیان لکه 104 کې بیانو ریب کلک شک سره د بدګماني سړی مقابله ته تیاری نو قران د اهل ریبونه مقابله د مطالبه کوي ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا دړه تهمت کې شو د اهل ریبنا مطالبه د مقابله د شک ازاله چې کیږي نو بالدلیل کیږي اشکال په دې مقام کې دا راځي چې دلته لارې نفي د خاص یو کړو په نفي د خاص سره نفي د عام ناراضي نفی د مقید مستلزم نفی د مطلق لره نه نو ځکه عام مفسرین شک کوي نو کته دا سوالو کې چې قران تعبیر پر ریب سره ولې کړی دی نو ذکر الخاص و یراد منه العام یا ذکر د سبب او مراد تینا مسبب د قرآن مخالفین منکرین په شک کې نو بلکې پریب کیو بدګمانی وا لا ریبا اصل اشکال دلته یو راضی او دا پوخ اشکال دی چې لارې مصدر دی مصدر تقاضا د قیام بالفعل کوي نو نفی د ریب نفی د مرتابینو غواړي ریب مصدر دی دلته وای نشته دلته وشته دیزه کی مرجان په سلا لاړ شي صفه 45 کې بے مناسبه ده چې سړی چینه ته دا خبرو کی چیرا چینی ترخړه قرآن محل د شک نه دی او دا ځای بیزاوی حل کړی دی نو کله کله وجود د شی نازل په منزله د عدم منکران ریب کړی دی شی موجودی نو تی بمنزلت المعدوم کی فرض کول د موجود په منزله د معدوم د نش د نشوالي دلیل لا ریب فيه مرجان جواب ورکړي ځکه چې ریب د منکرانو باری تعالی نازل کړل په منزله د عدم ریب ځکه چې مزیل ولره شته لري کوونکې د دې ریب شته هغونه راشي منشه د اشکال لا لنفي الجنس او ریب نکره باندې داخل دی چې په قران کې هیڅ شک نشته ان کنتم فی ریب اچھا شک نه خودو به من کنه نو دا جواب، حاصل دا چې قرآن محل د شک نه دی، نه منم چې لا د پاره د نفی د جنس دی بلکې لا د پاره د نفی د لیاقت دی. نو د مرتب نفی ده، نه نفی د مرتب ابي نشتا محل لریب نخدا چینی ترخه ندا دانه چې په دنیا کې بدا سي څوکني صفرا والا سپین ورته زیړ ښکاری خوب ورته تریخ ښکاری نو قران محل د شک نه دی لایق دانه د چې په دې کې شک وکړي دویم جواب ذالک الكتاب لا ریب فی په قران کې شک نشتا یو نفی د ثبوت تا او بل نفی د صدور دا قران د نفی د ثبوت کړی دا زم چې په دې دیوال کې زړواله نشته نفی د ثبوت یرقان د زړی مریض راغې زم لا سفرت فيه او وی دا خو زړ دی لکه کړین ته چې او دوخ کاری نو آیات کریمه کې نفي د ثبوت تا نفي د صدور نه ده نفي د ثبوت او په نفي د صدور کې فرق دی د دویم جواب نفي د ثبوت تلخیص جواب ما وکړو ابو الحیان جواب ما اوکو په نفی د ثبوت او د نفی د صدور سره تعبیر تی نبی بیا کوا لا ریب فی په نفس الامر کی قرآن کی شک نشتا آنتیک دا په زعم د مخاطب کې خوشتا ان کنتم مخاطب ته وي نو خبر خلاص شوا چې اصل جواب دا شو چې لا ریب فی د محل نه لایق نه د مناسب نه د چې په قران کې شک وکړي شي لا ریب فی نفی د ثبوت تا نفی د صدور نه ده تعبیر دا شو چې په نفس الامر کې په قران کې شک نشته ان کنتم فی ریب ان کانو نه دی ویلې ان کان فیه ریبون د ماهیت نه د دیو جنا ابو الحیان لیکي چې وجود د مرتابینو تقاضا کوي د وجود درې د مرتاب کې نه په نفس الامر کې قران ذکر ان کنتم وی ان کان نه وی او پدې کې قران رد په فرق لو کوي نو په شیو رد کوه شیوی چې د قران ایجاد بالله د خلفای سلاسو دی اصل قرآن دانه دی امام مهدی سره دی دا مجبورن وی او هغه کی تقیه ده یو ملګری څو وخت کې زما په زینو چې د تصفه قاعده وایا سر می په خوو نه وی دی ماته وویل چی وروره ځان مه ستړی کوه موږ منو نه چی دا د الله کتاب دی ښه نو څوک چې د خمینی انقلاب نو خو شیو اکی ته فروعی اختلاف وی نو چې قرآن د منزلر کی اصحابه ټول مرتد کی نو پاتې څه شو اسلام کې خو دا اشکال دا راغلی چې لارې بفي تصور مرکبه تعلق د مرکب پوری ساتي فيه ضمیر مفرد تراجی دی نو دا غي جواب لکه یو سړی وی په زید کې شک دی نو د زید پر اتلو کې د زید په ذات کې نه لا ریب فیه تنزيل السجده کړه دې الف لام میم تنزيل السجده او د جنجال نه به اخلاص شي تن پرهیزګارانو لره لام للانتفاع تا او دا درم صفت شو صفات ثبوتیه په کتاب راغله او سلبیه په کتاب راغله نو قران به شک شو صفت کا دلیل کا نتیجه کا کبرا متوی کا خدان معنی نو ذکر کړی وی کل من الاول مبدأ للثانی هدایت فطرن شروع جنت ته ورسو وكل من الثاني متفرع على الاول جنت بدي بدی الا ورسی چتا توفیق تل الله جاهدوا فينا د رسول خبره ومني کتاب ومني نو هدایت کې دا معنی چې موږ وکړي او مرجان مفردات څلور کړی وي نو تخصیص بعد التعمیم اولا عامه هدایت فطری هدایت بالحواس رو رو پکی تخصیص رازی معنا مقیده په قران کې ډیر راځي لغوي معنی د تقوا ودی یو عین توحید د شرک نه ځان بچ کول علماء د دعا مستفاتی اللهم الزمنی کلمت التقوى واجعلنی احق بها و اهلها دویم په معنا د توبې من المعاصی دیم ځان بچ کئ سوره اعراف چیان می شپږ نوی ولو ان اهل القرى امنوا ککلی والو ایمان راوړې او تقو ځان د معاصیو نه بچ کړي وي د ګناهونو لکنن وایرس زموږ د ګناهونو وجدا لفتحنا علی کنه عمل چې دوی کاو رازه ورپسې احکام منل اوامر نواهی بقره کې دا ډېر زیات دی سلورم په معنا د ترک المعصیت ځان د منهیاتو نه بچ ساتل نه وابتغو الیه الوسیله احکام اومنئ د منهیاتو نه ځان بچ کئ ترک المعصیت ځان ساتل د منهیاتو نه پنځم په معنا د اخلاص القلب فإنها من تقوى القلوب یقینا دا د اخلاص د زړونو نه دی جمعه تعظیم کوي د بوډا تعظیم کوي د ګری ګری تعظیم کوي د بیت الله تعظیم کوي شعائر الله د خاص نه خود دین د الله پنځم په معنا د یری لعلکم تتقون بقره 48 براشي وم بچ کېدل د عذاب او اتم تقوا بالمعنى المعروف امتصال د اوامر او اجتناب عن النواهي د تقوا کې درې مرتبه دي ترقی د ادنا نه اعلی تا اول متقی من الشرک ترک الشرک او په دې معنی چې تقوا د چا سره نه نو هغه مسلمان نشي کېږي ایمان په غیر د دین نه حاصلېږي هدل للمتقین توحید شو ترک و شرک دویم امتصال اوامر او اجتناب عن النواهی او دا د کامل مومن شان دی د ګناهونو نه ځان بچ کول نیکي کول او دریم چې یو سړی ځان د شبهاتو ساتي مرجان د تقوا مراتب ذکر کړي نو تعبیر کړي دي چې زړه پاکول د شغل د غیر الله نه وتق الله حق تقاته او دا د اکمل مومنانو شان دی لکه انبیاء علیهم السلام او اکمل افراد د مومنانو هدل للمتقین پدې کې دا ټول معنی صحیح قران هدایت توبه من المعاصی اخیری مرتبه زړه پاک شي د تعلق د غیر الله نه شبهات نوم ځان بچ کی صغار کوزه مرتبه ذکر کړه تفسیر کبیر اعلی مرتبه ذکر کړي چې المتقی من سلک سبیل المصطفی لا د پیغمبري غوړه کړه ونبذت دنیا وترکها وكلف نفسه الوفاء والإخلاص واجتنب الحرام والجفاء سو کیو معنا ذکر کی سو کو بلا د مقام کې مشهور دو اعتراض دی یو خو قران هدل للناس دی څرنګه تخصیص کړي چې هدل للمتقین نو جواب دا دی چې تخصیص به شی نه فی د معنا نه کوي د دې دا مقصد نه دی چې بل چاته به هدایت نه خو متقی ذکر کو او بل مقایسه تن پرې خو ده ها البته وجه د تخصیص پکار ده نو مقصد دا چې متقی ته فایده واغستا او نور ته فایده وانه غستا علام للانتفاع اشکال هدایت په قران عام وجد تخصیص سو دویم دا تحصیل الحاصل دی چې متقی شو متقی هوی دی تا نو داغه ته د هدایت څه معنا ده تحصیل الحاصل کې څه فایده نه وي ضرورت ورڅته سره نو اول جواب ماو کو چې لام للانتفاع متقی ته فایده واغستا او دا سګړو آیاتونو کې شته یقینا ستا ير اثر کوي په هغه کسانو چې یریږي در خپل نه پیش شوا قام الصلاه انما تنذر الذين ير استا اثر کوي په کسانو چې د الله نه نادیده یریږي واقام الصلاه سوره یاسین کې یو لسم آیات اصل اشکال دغه دی چې دې متقی قرآن ورته هدایت څنګه کوي هدل للمتقین مرجان زه راړو ما کملګری چور سره مرجانی صفحه 45 کې رفع د اشکال چې متقی ته هدایت څنګه کیږي شي متقی وایي د ته چې هدایت پکی نو مراد د متقینا متقی بالفعل نه دی یو سړی کې نابت شته مجاز بالمشارفت چې ورته ویل کېږي انی اعصر خمرا من قتل قتیلا چې مړ دی نو تور ته څنګه قتلا فله صلبه نږدې دی مرګ ته او دا زمون مشایخ معنا کوي چې متقین نه مراد منیبین تفرق څه وجه د ضعف نه ده لیکن د دې قران کې شته يهدي الیه من ينيب الا تذکرۃ لمن یخشع د دې وجه نه عام مفسرین د متقین معنا کوي سائرین الی التقوا شیخ معنا کوي د متقین انابت والا چې دا صنعت الاستخدام دی اسم ظاهر نه یو معنا واخلي ضمیر نه بل معنا واخلي شیخ دا غي مثال پیش کی د علم بلاغت جواب دی سړی خپل بادری ذکر کی اذا نزل السماء بارض قوم کله چې باران د چا پور شو شي رعیناه و ان کانو غذابا من دغه سرو تپوس نکو اگر کاغه غصه ولی نی نو باران سکنه سری